افسوس دا دی ما تاسو ته ډېر تقریر کړی خو زما مورل خراب ډېر تقریر تاسو ته کړی خو زما مورل خراب دي که زه کامیاب وشوم تاسو رنګ ته سور ټېپر په شان سور وکړم نو چې مورل خراب دي ما ته لاندې نه چونډۍ ولګوله چې خدای داسې کړه نداپ نداپ ته جنې بندت والا عموما د څوک ته ویلو خدای راستی چې هغه په خار کې قوالی کوي یا خدا دې هغه دې دا جوړ سرینده ده یا خدا دې ویلې بجاو بجاو هغه ویلې بای مې پنځوا په توشک لیف لیاو ویلې بجاو کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیند بجاو کرتا ہے هغه بیړه هر کس دا پس بلا وړه اپار راز وړن کو لاندې نه شورو شو ډندت ټنګ ټنګ ټنګ ناغه مومن ورته وای چې زبان زبان غزل ور سره وایا زبان نو هغه پنځه وای وای ټک ټک ټیا پنځو د دې وسپیا ټک ټک ټیا پنځو د دې وسپیا دا سپارامیانو واوړې دا زما کار څه دی او دا دی راته باندې کوي څه او زمون کار څه دی او مونږ کوو څه آئنده نسل تربیت څنګه پکار دی او استاد ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آئنده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده کنه تاسو دونه تباس و د پلار او د نیکه ا د کوچه مبارکي او خز ورته ویل مبارک کوچه ورته ویل چې خیر سه ویل آباد ملک آباد ملک چې په محرم کې زمونږ د ښځو نه لګام وتې ازادې ګرځي د شیعو ښځې مزادې ګرځي او د سنیانو لونډې مزادې ګرځي نه مونږ خپلې لونډې راټینګولی شو نه دوی خپلې لونډې لونډه به پېژنې دی خو ګوره یو سړی تیر ورځو کې راغی وای خزه مې چا چیړلې د رپورټ کې کوم مال چې ونکي ونکي رپورټ ویل ولې مال څه وخت چیړلې ویل ما خو تا نه سي لګا بار وتی وو یو ور هدي چیړله مال ما ما رپورټ چې په ونکي د خرې چې په کومه شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه نه بچ کېږي کومې خرې چې شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه نه بچ کېږي مونږه خزه د خرو غوندې بار را پریخي دي کنه دي نو دا لکان لوندانم د خرونو غوندې کړ تاسو ورته دا چې ببر وکړ څه کړو حکومت مو حکومت دی خو غره پولیس زنانه او چړل و دا زنانه نه نه دا هنر خزه زنانه خو په کور کې ناستای علم دریاب دې لګا دغه خبره اپری دې زمي ما خدا سے خوش طبعه ده پاره خبره ورته کو هغه یو لوی ګیره والاو چا منزل وړاندې کو نو هغه چې ولدوالین ویل دي نو مخکې څه نه ورتله چې نو ورتل نو چې کوبلیا رام دو سنیا ډبګریا کیسه خونیا الله اکبر چې مونږ شوه دې دا یو بل ته وایي چې ورکه مې لا رسپرا شدا خو په خبر کې دروازو نه مېږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې قصه خدای دا هوا علم دا یو دا دا په یو ګډ کې چې تللی یو محمود غزنوی د یو بډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندستان ناغسته نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صرف چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکټ میچ کوي نن اخبار کې وو وای چې وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ آ سکے اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کرے دے څنګه مې دی هړ هړ خان نن د قوم بچی سبق پرې خو کرکټ په آسټرالیا کې وی په لندن کې وی او دلته بازارونه خالی وي خزه او نر او جنکه دا ورته ټول ناشتي پیوی تا ما ته خلکو چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډس کا چې کوم ځای پورې لګي دا ځای کې ډیر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم کنه دا غونډس کا کوم ځای پورې مګي ها پتل نه پدا غلام دین پوری مجھے گنا ترو آؤٹ پاکستانی قوم دا زما دے دا خدا پا ذات قسم کہ دا پاکستان قوم سرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو سرہ برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برای نام قران کریم منلو سره پاکستان دی وخت کې کمپلیټ طور اسلام صرف زمون په بالا معنی کې یو دفتر شکایات جوړ دی مستر کارپوریشن جوړ کړی دی په هغې کې دا ماشکیان چواریان جمع داران ناست دي که د چا رڼی ګندوي شکایت وکړي او که د چا ګدغه ګندوي اسلام په پا پاکستان کې دفتر شکایات دی که د چا پلار مرداري نو مولا راولئ چې په دا سنبۍ کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ که د چا مور مړی که د چا زوی مړی که د چا رور مړی مولا راولي چې دا مردار او سنبال کی په پیښور کې دا رواج دی که نه دی چې مولا مولا او یا جی یو څلور ملوانې مو کور باندې راغلې دي ختم پړاو کړې دي وایي که نه وایي څلور ملوانې ما زه چې طالب هم ما ته به چې ملوانې راغلې دي زه به چې لارم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبخښه والله که ستا مړي پسې وبخښه روټۍ به مې هم ترې وخوړه دوه روپۍ به مې هم ترې واغستې او څه روپه سپاره به مې اوس مې دا ملیان پوه کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې ته درې سپارې په پردۍ مړي پسې په دوه روپۍ باندې تاسو دا و د ځان کپر یې وچیچی دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په ژوند پای ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکړئ عقل وکړئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې هغه د کفن کش کیسه که در سره نه شوه نو بیا به درته دا ګیره کړو پلار د کش کفن ویسته زوی بیا څه چل کولو که موږی درو نه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کا خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دا د ښار جلیل دي دله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوه یم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه ا د غلام غوښ چر ور سره و په قومي سملای کې ناستو نو یو خبر منبر و هغه ویلي مې کام کرتی هوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں تو ایک تو لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود فیل کیا ہو نن پاغ اوریدلی ای چې تاسو متیا ظلم پرتو ګو باسی شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او په ټکی باندې والله العظیم چې استعفا ورکړې چې دا سه لعنتی زه کې زناستا زه د دې ګیره توهین یې رخلې نه مې ګډي وډي وزین سهار را سره سره په باسو ودا کې کې بل ورک دې کې کې بن برک کې بلادر ودا دا سره شپې دوه سو بجو نه رسو د بار ملکونو پروګرام به شروع شو مال تکما پاتای کې رجستا څه خیال دی معلومات یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پارټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت دعوت ورکوه ما کومه پارټي ویل ټوی دته پارټي نو مالته ما ته جوړه غټوی دته پارټۍ کې ښکارې په شرمونو شرم دی ټوی دته پارټي بل ورته ثابت هم کړم بیا مې قسم ولا ورکړو چې دینه پس به زمونږ نه قضا کوم هغه نه پس نو ورته نکاو خپلار اوسم ماته یادې چې دا تاسو ویلی زما د زوی په نو مال خلا کنه چې دا خزبن بیا زه په زما چې امن ته بالله زو ویم اوس ایو مولا مجلس کې ناس نو نکاح تړلو جنہ دې قبول کړه دا څنګه مبارک شه ما ورته له کابل استاد دا څه وکړو خپل په آرام کېنا خو د خر او د خرې نکاح نه پاغې کې اوس ته پکې نور څه ټکی راو باسي ورته نه وی چې د خر دې په کار باغې چې ما چې بوزای نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دل جوړ کم زیونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسټۍ کې شادي حال یو شادي حال په خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مړه کلا غوندې صدا خار کې جنتاګر نمخ کې الته شادي ها و دا اولیاء نکاحونه په شادي حال کې تړلې کیږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي خزه شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بند دمخانه بند دمخانه نن په بالا معنی کې واده دی نو اب په یونیورسيټي شادي حال کې روټای ورکړي نو د بالا معنی خزبه د یونیورسيټي شادي حال ته ځي په انګلند کې دی قسم په خدای دی چې د دې زمتوب چې دی په امریکا او انګلند هم ورواړولو خو دومره دولت ور سره نشته لکه هغوی سره دی کلی تاسو به کتلی الله دې نه ورکړي تاسو به کتلی وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانو په سکوټر باندې او صاحب یو شل کیلو توړه ورپسې ناستا وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته چې دا پلانې دی که نه او بیړه ته غرکش پلانې دی توړه چادری و شل تلو د خزو کې درې قسم دي 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګوره نو عزیزان اوس مونږ به ابو بکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خاصه افسانه دی لکه قصه چې سړی وایي دا تکلفات چې ډیر شو او حقیقت او روح د اسلام چې د دې قوم نه ووت روټای دا تیار شو تالی کې راواچو ما تکو نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به مولا چې چرته دوی سره پیښ شي پروټای کې زه روټای مې ما تکړاو په دې یونیورسيټي کې ما ته دا سکه ما په کلاس نورم دا سکه ودا سکه دي مې چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا دا بد تهذیب دی دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وي په دې پوهېږي زمونږ ملک شرافت دې ته وي چې تمام کرتوتونه د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه تر لاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علما او موږ د دې پېښور دا ملیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شوم چې په ټول کال کې لس ورځې دخل الجنت الکه که په لس ورځو یو څلور پنځه سپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای غواړي چې ټول کال هم بېړه غړکه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت دی بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د ملیانو او د غټانو هم خوښ دی په دې نه پوهېږي د شیعه ملا جنت نه دی خوښ خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مستحد سے مالا ثابت کا چھ دے کہ جنت تے ماں مطمئن کا تو کمی صبح سے زور سر پرتو کے مبارک یہ تھا سپی جنم دا دا پولیس والا دی دا کلا کلا ما تو جی لکھ خطرہ دا پلانے دے ملما دا قوم پہ جندلے دے یو بادشاہ ہو خر مړ شو نو جړل بادشاہ ورته ولې جاړي ول خر مې مړ شو ول دوه خرونه ولا ورکي دوه خرونه ورک بیا هم سړی جړل ولې سولې جاړي دوه خرونه هم درک کړه خوار شي یا زما دا خر ډیر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلې دی چې دا پړانګان لیدلی چې د یری به سمره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلی یو پر دې او پیسې پیسې په لاس کې خولې شوی و داس پیسې نیولې و نو چې دا سلاس کو نو پیسې خولې و نو د دا خیالو کو چې دا پیسې جوړې جاړي نو ورته وی چې پیسې ویلې روتا جوړې پرې دین پکې ناشتي تاسو کې ښا پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبه ور کوم ته چاله ور نکم خبره دې پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ته نه د ایمان دا نه د دین دا نه د مذهب دا نه د خدای دا نه د رسول سبا به وګورای په دې صوبه سرحد کې کله دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامی ډم رور دی بارامی یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې کده چا خادی به وو کنه وته بغډې دو کله چا بزوی شوه او کنه او د بډول کې هغه ګوش داغه بے غیرت قوم دی هغه د سور بچی دی هغه د سور بچی شنه چای په اوس کا او تور چای په اوس کا خان به په بنگلا کې پروتي او په الیکشن کې بده ورته په کوسو کې غړي ګډیږي کنه ګډي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډي داغه خزا په کور کې ریګما ځان ته مګلې او زمون خزه لس لس مړونه په پولینګ سټیشن کې دوی د پارني سي کوي دار یو سړی په خزا دغه وخت کې لس لس سړی ختلی دا هغه دلق او دې د سوار بچو ته ته جلسه خدای ستا بیوی یو مولا راغله دکان ته ماته وی چې مولوی صاحب د دې جنې ډیر بد مو وایا جنې څوک وای چې د قران او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کما زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بنی آدم مخکاری زبد سپی بچي چپ کرا دا مونږه د دغه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه درخانه سرغړول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علی سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای یاد شي دا به نظیر دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سرک باندې برواني په ایمان یې سو ګورته اوم ګور یو څو زورن کم کمانه چا د غلا نوم واغست مانه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای په ایمان ټول ملک د زنا ډیکو دی نن ستا ټول ملک د لیوا کټ دی پو دی په دا میوزیک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزیک سنټر والا بجوندې پرې نه ده مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلای کنه ته غم جارې د شیا شیعه په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بل تی نه ته د شیعه غم جاړې ستا آینده نسل دم شو کنجر شو تبا شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خخکک خرڅوي او ویډیو ګیم له پیسې پیدا کوي کوي که نه کوي د لسم او د یو لسم هلکان د مور خختک خرڅي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم هلکان د مور خختک خرڅي او د شپې د بلو پینټ د پاره 340 روپۍ پیدا کوي نن ستا انده نسل تباه شو بیړه غر کشوا نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزیک سنټر په دې چې قانوني تور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دمان په ویډیو گیم کې خوشاله گئی ورته زه له چوسي بچي چرته ماما دلم ورته ودرېږي وس په خزر ها زلیلا رزیلا تم ورته خوشاله کی چې تاسو ویډیو گیم کوي بیا لخت ور سره دي تاسو وراتو شي دا خو چارډر وکم چې بلیټ کې کوم لکو ګورې دی غوګونو ته لخت ونی سي چې دا غوګونه دومره دومره پرسي ته وګوره چې ته مانه بیا دنه نه لار شي په کم ملک کې اوسېږي دیکھو غره مومند ته یو دغه تلیو دا نداپ نداپ پیژنې بندت والا مومند چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په خار کې قوالی کوي یا خدا دې هغه چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دې ویلې بجاو بجاو هغه ویلې بھائی مې پنځاوا په توشک لیف لیاو ویلې بجاو کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیند بجاو کرتا ہے هغه بیړې هر کس دا پس بلا وړې ده اپار راز وړن کو لاندې نه شورو شو ډندت ټنګ ټنګ ټنګ نو هغه مومن ورته وای چې زبان زبان غزل ور سره وایا زبان آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده کنه تاسو بیره تباش و د پلار او د نیکه ا د کوچه مبارکي او خزو ورته ویل مبارک کوچه ورته ویل چې خیر څه ویل باد مل راو چې دې چې دې به ډیر وي چا ورته وی دا چې دې چې دې ډیر مو آیا ویل کمه سر د تنه اوس کې چې دې وا بنوړم د چې دینه چې دې کمه سر د تنه اوس کې چې دې وا بنوړم د چې دینه چې دې مال والله کم پرېدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې هم دې سربو سربو ته ووې چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زمونږ چاټای په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته ها نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړم چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وي چې بیړي به غر کېږي نو که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهي چې درې فیزا چې وي ورسره نو دا لږ غټ په دې پیدا کړم چې دې چغو له فټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ شو پنځوس نقطې غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلۍ کې دوه نیم سوه ممبران دي پنځه پکې ملایان دي ملا به اوازو کې پنځه به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ دوه سوه پنځه څلوېښت به راپاسي چې نه نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسو شي ودي شي نه دي شي ودي شي نه دي شي اسملی غیر معینه مدت کې لیه ملتوي شپږ میاشتې پس به بیا ته باسي کال به په دې تېر شي دو تهايي اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به یې اسملی نه مني نو زه څه وکړم بل شک به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دی دوه سوه پنځه څلوېښت به راپاسي چې نه نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساره وایي غریب سکن ټو سکن دیئر از نو سن کالجیان هم پکې شته سکن ټو سکن دیئر از نو سن خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه مهرا دا ولې څه شي خیر دی مونږ له چلم راځي که نه د اسقاط دایره هم لیدلې ده امر څه کیږي قبل ظلم ده مونږ هم کو خار کې دغه وګورئ د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شوی په ذمہ ده د حاضر متوفا د هینه تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضي ورځې فوت شي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نو لمونځ کړی نه اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې ښایي کې د شانه د مسلمانه سره چې اکثر بیا دا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چا لکه چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدای شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ څنډه نواب مړو په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز سو چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او خښ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او خښ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ټیک شو نن په بهترین لور ته ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خور نو څه به غواړي اته سره نه کېږي دوه دړی د خاور تېل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب او پلانې کوي ډنګره کوي کنه راشي راشي وګوري که بجلیګر مولان د بوټونه والا تر زیاوله کپوره د وزیر په دفتر کې لیدلې ګیره ته کله کوي پښو ګیره ته کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا عالم دومره څور کړی دی ګیره ته کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر مولا لور په پهلي جماعت کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره یې سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره یې سور کوي خلاصه شوه چې نو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې دی حکومت پسې تانیسی ولې نه مال زه بد نه وایم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کوم نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه ونیوم یو کال د شب قدر قلا کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرې جانے کې بعد تیری یاد آئی تلارو لیکلی تیرې جانے کې بعد تیریا ایوب خان هغه سره چې عیدی قوانین جوړ کړیو مليان ور سره ولخته او دا په کې لیکلیو چې خزه په پاسی میړه ته وایي چې یو دوه درې طلاق نکړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مال خون دلا دا چې موږ سپینګیرو ته دا خزه را پاسی چې ځات ته بوډا شو کور دوران څخه طلاقی نکړي دا ټول ځړې والله کې هم پرې کوي ټول طلاق ولې دا ایلی قوانین صدر ایوب جوړ کړی الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکی ور سره اون خطه علما ور سره اون خطه آیلی قوانین ولا تسنس ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم سو کلی خلق له الټي ورزي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث زاری عطا الله شاه بخاری شاه انور شاه کشمیری مفتی محمود برکت ته زما خبره پوهیږئ دا د هغوی برکت ته چې نن قادیانیت نوم سو پورې الټي ولا ورزي نو قیوم خان نیولی وم یو کال قید ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولی وم په مارشلا کې چې پېښ یې کړم څلور زره روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولی وم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیوم د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر را پسې ټلیفون وکړ چې تر اوسه مال والله کې دروزه ولولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې په یو مال راوړي مزه کوم بانګونه وې منځونه کوم ورور زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل خده په آرام پکې ناستم بار هم څو پریدیم نه وکړه چرته چغه و کړه چرته بوټو خان درې میاشتې داری پور په جیل کې ومه چې ټول را پرې خو ور سره زم رالم مال چې ټول دې پرې والله کې आवाज لار وکړي دي زیاوله کو خيار دی چې دا بجلیګر ملاس پیره غونډې دی چې چاني ولې هغه مړ کی ورا شاډو می خلایم مسلم لیکو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیکو او اوس بیا د مسلم لیکو په لاس کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجلی پاکستان نظریه پاکستان څه ته وایي نظریه پاکستان خو لا اله الا الله وکنه تاسو له شرم نه ګرځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ بیا یو خبره دی کوي تاسو څه کمکل خلک یئ په ډبې نه یئ او چې چا در باندې خټکېدلې وریجې وخوړې ډرګ ته مخې ځئ او صاحب الله الله الله الله واده د چا کیږي خزه به بیګاله د چا کور ته ځي صاحب مزي به څو کالي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله الله الله الله خدای دې کور روان که چې وران دي شي خو په آرام کېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې ما ته وایي چې ته جرګان ګډا نه ده ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والی نو په ټکي به مې ساه وتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر هم خوراک دی او زه بل خبره ده چې اپریدي مو غوړ شوي دي خان دي په مولا ملا ما ملا ما ملا ما ملا ته مغنی چې په مولا باندې خرم په کونه کې ولا غینه باندې چکم ملا ما ملا نه پته ملا پته دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې ته څه زما وخت راشي زه به تا ځوړم تا نه به زه سرمنو باسم سر لاندې او پې پاس به دې ځوړم دا مازیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلی یې چېرته خامخا راشئ خامه خامخا راشئ مازیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشي پستخانه کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم امبر سرای میخه شته ترکای ترکای میخه شته پنجابی غوا شته او اټکای خرم پکې شته خرم پکې هغه چې زړی او رہنے چادر پسر ہم سمبئی سمبئی کی گی جزم کی نیم او شرم دلی قوم تاسو خو هغه قوم وای تاسو هغه قوم وای چې تاسو خزو تبا چا کاګو کته نو سر بم ولا د ګولای نشانه کولو نو وای داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکت څخه جوړ شو والله کنن ته دلته د جوارای پړ کړي د وی سی آر سینما چلے د ټي وي سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغې په دې جمرود کې به وګوره بلخانه به جوړي او خزي به پکې چلی پښتو چرته ده و جاري بچو امیر المومنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې و چې تحصیلدار صاحب لږ دی لوره شه ته به وایې هلته خو چې بار لوی تیسمارخان یې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې جزې لا راشه وګوره او که دې ووې نو خدای دې امان درک او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یوي اسې توپ هم خلاص دی خو چې چاکو ورته داسې وکړه مه مه مه مه مه او یا چې ورته د حوالات وې نټال سوله پندرہ منی ننواتم مونږ په پیښور کې زمونږ کلیوال چې چرته ونی سي کنه نظر پسې څنګه چل دی چې خدای دې پاره چې څه یې معنا خو زر کا زړه مې وځ زړه مې وځ تاسو ما پیژندلی تیارې در باندې عظیم را روان دي زما دې په خدای قسم وي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زستاسو د انګلند او د امریکې ایم آر سی پی لونه جاړم زما عزیزانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم چې د سه پاک زیب بیا چرته ای چې تب په کې غل کې هغه دې جاړ ما او بدبختا زه خدا ملک جاړ ما زه خود ملک بقا غواړم زه د ملک سالمیت غواړم چې ملک وو زب پکې هم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب هم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحب صاحبان خزم ترکای اسپه مزیب هم تاسو کوي ما د پر مزین دا وتا سره پېښور ښار، ناصر خان اسلامي کېسټ هاوس، بېرون کچهري ګېټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاوېږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کېسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه تر لاسه کېدای شي او خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریرو کېسټې. ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي دا دا چوبرې. ویني خو یې کنه دا یړړای ګړې چې په دې سره کو نه اوړي او راوړي یړړای ګړې دي ګړې د دې خاوندان وي شریفان مون شریف خلق په جشن خیبر کې خزه چیړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا سه شرافت ته چې خزه جشن خیبر ته تللی او د الکانو چیړلې ما ورته وروره خبره دادا چې کم سړی چې خپل خریتا د خلق تیر سره وانه چي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو تپریدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدې او سار لګیلی کې چې دا لکه اخرونو ورانه ولې کړې نه خرونه څو ورانه دي ورانه خوستاو چې خرې دی ولې بارش پته رولا خرې ته ګور او په سارا شپې ته ګور والله کدا جشن خیبر دی حکومت کړي وي چې تاسو کې سړی توب وې تاسو مسلمانان وې تاسو غیرتیان وې تاسو پښتانه وې او نو ورتله ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ کې پکړه کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زه نه ورځم زوی مې ویلې وی چې زه نه ورځم ښځې مې ویلې وی چې زه نه ورځم لور مې ویلې وی چې زه نه ورځم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړی په درې مورز به جشن تختېدی که نه دا سنیماګانې به ستا په ملک کې ولې وی که ته نه ورتلی ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه کته نه ورتله سینما به ولې خلکو په شپېته شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدی کته نه ورتله ګناه خو ستا ده که دې خوا وګورئ جدو دې بند کی که نه دا به خامخا جوړې دی ستا د ایمان امتحان به څنګه کیږي چې ګناه نه وي ټول هم نیکی نیکی وي نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وي په دې خبره پوهیږئ که هسې له ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناست منو یو زرا خزرا نو سر مړ ډیر تور کړو او بنگړي منګړي مچولي پتی میتی په پوزه کړي نو ا کمپاوډر ورته وای چې بډا راځه دنه نه کینا نو دا خزه ورته وای چې ویلې دنه نه کینا دې ویل دا دې بچیا زه څه بډا یم او ټول داسې ګونځي پنځه وا او یختې تور کړی هغه بابو ته یو سات تیر شنو بیا راغی ول وجی نه دنه ناراضه کینه ول ښا ځواني کټه شي بیا دنه نه لاړ نو ما رکراله چې ورته وې ما څه مال خدای خبر سوګ دا اوس ما ته کنځلې ونه کی نو عزیزانو عرض مې داو چې کومه زړې ډېر رنگونه ورګي راولګي خو هغه ځواني کینا او سړې د ګيري لا تور رنگ ورکي ګيره تور کی یا بریتی توری کی یا سر لا تور رنگ ورکي الته چې مخ ټول چچړې چچړې د خوار شنو ته په دې ځواني کې خو نه کړ دا خدای کار دی چې تورې تور به یو چې سپینه سپینه وي نن ستا په ملک تاسو دغه لپاتې تاسو خیمه ده د جمعات کې چې ناست دی روزه دی تو هر صحیح و کده پیر صحیح و سار روان ما یعنی ځینې تور ما روزه دی د مور صحیح و مور د کله نیولې و ورشه مور نه دی تاسو بس منډه کړه نو تاسو دغه لپاتې روزه دی تو هر صحیح و کده پیر صحیح سارم یو شیخ راغلی ما چې دی ګیری نه دی ونیستم او د دیوال سره د ډچوما ډچوما ته ست بزرګ زید د ځان نه جوړ کو روزه او خړې شو روزه او خړې ټول اسلام دی او خړو پاکستان حکومتونو خانه دی خراب شته روزه او خړې شو په یو خار کې په دې بالا مړای کې چې درې ځای کې دیرشم باندې به د اوم اسمان نه میاشت راوباسي ابل اورس خو مابد خان جماعت کې وورئ تاسو دا شیخان می خان پوستکی بدن او باسم که مابد خان صاحب جماعت کې ګیری والا گواو لیدو ګیری والا ما خو پروسه کال پتا سو ډېر اعتبارونه کړی سلور ګنټه الته مونږ ناست یو رانغه چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالی په شپه لیدلې یم نن چرته ولیده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیریوالم پیدا شي شیخانم پیدا شي تبلیغیانم پیدا شي امامانم را پیدا شي دی مالی دلی هلته لسو کسو لیدم ګیری په درنو بس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاش چې په دې سپېګمو کې درنه نه وځي خو چې د خزم سپوږمۍ نامه ده کسب را ده راشي هلته کلمې تیرې کوي څلور ګنټې زمونږ وړه پړه کوچو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاش چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالی په شپه لیدلې ده یو سره راته او د اختر ګوایله څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلۍ ممبر چې دی یو کرور روپۍ اغستې دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه خړ غوږونه ګرځي مال پرېږدم دی نه مال تنکو کې مورته ویل په ټلیفون مال تیرې پیرانچ مې رسیا پاکې ته تیرې کمبر دا چمړه مې سر کا تلاس تاسو خبرم یې مال برامن دکې جاله مولانا زم تا کار د څه مال را نشه لای دې منبرانو د ټټو زامنو پسې ګرځي کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځي که صوبایي ممبر لم ورکړی ور پسې ځي د غولو ګړوبي جوړ کړي او په سرونه ورته واړوي بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي په سوټو یې ولئ د غولو پر وړو یې ولئ زما کور به پریوزی والله چې زه د دوی خزم پرې نه شرم وکړي حیا وکړي لږ غیرت وکړي څوک درته راشي نه مارونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خوله وړه پي بسته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپل خزه د هندستان غډم ته وړاندې رست کولی او دوی چې کینی نو دوی وی چې دا مونږ باندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ باندې شریفان تا شریف دله خزه د دم بین کړه او ته شریف پرېدم نه فرمان د ایمان دی نو دا سه زور بلاس کرا نشي چې په هر سرک د سرونو ډیری پراته وي او نور په خله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما د کنګلو کیسټ دا خلک ووري وخاندي دا دا ځن طلاقي کیږي چې وایي خزه هم وخاندي او بیړه دې فرق او دوی سره څه چل په جشن خیبر کې خزه چېړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا څه شرافت ته چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق تیر سره وانه چي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو ته چې ښه بار په پټو کې پرې دی او سار له ګیلې کوي چې د هلکه د خرونو ورانه ولې کړی نو د خرونو څه ورانه دی ورانه خو ستا و چې خرې دی ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جسم خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړی توب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتله ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چاغسته زما په دې مکتب کړي